او د انسان ناشکری ذکر کوي الهاکم التکاثر غافل ک تاسو لرا ډیرولو د مال چې یو بل سره سیالي کوي حتا زرتم المقابر تر دې پوري چې لاړې قبرونو ته تر مرګ پورې هم دا کارو کلا یقینا سوف تعلمون زرد چې تاسو پوښه په دې خپل غفلت باندې ثم کلا سوف تعلمون بیا ما یقینا چې زردا چې پوی و شي تاسو کلا لو تعلمون علم اليقين په داسې لیدو سره چې یقیني وي شک پکې نه وي ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بیا بخامخا تاسو نه تاسو کلی شي په دغه ورځ دا غي نعمتونو د دنیا کاغه دینی نعمتونو چې قران دی اګه دنیوي نعمتونو